سورة الحج مدنی سورت دے دوشتم نمبر دے په ترتیب د قران کې یو دا چې هر کله مخ کی صورت کې نفي د شرک اعتقادي وا سورۃ الحج کې نفي د شرک فعلی کوي دیو جنا ورپسې وروړو باقی صورت کې نفي د شرک اعتقادي وا نو دې صورت کې نفي د شرک فعلی کوي دیو جنا ورپسې وروړو بل وجہ مخی صورت کې نفي د شرک وکړه نو دې صورت کې هغه خلک ذکر کوي چاغي د شرک په تایید کې جګړه کوي دیو جنا ورپسې رولو بل وجہ باقی صورت کې انکار د قیامت نه ذکر کو نو سورۃ الحج کې انکار ذکر کړي د قران کریم نه دیو جنا ورپسې رولو نورم ګڼ وجودي امتیازات د صورت سورۃ الحج ممتاز دی د نورو سوراتونو نه بیان د اوامر حجیان ہوتا بیان د مثال باندې د شرک یو مثال بیانې د مشرکانو د پاره یو مثال بیانې هغه دې صورت کې شتا او بل کې نشتا داود صورت رد شرک فعلی کوي او بیان د سلورو مسلو کم چې سورۃ المائده کې بیان شوی تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله او نذور العباد تقسیم د صورت سورۃ الحج اعتبار د مضمون سره سلور حصے دي اوله ایسا کی اثبات قیامت دی دلائل عقلیه دی په اثبات توحید دویم باب دی اولسم آیت نا شروع کئی او پائے کی زجر دی مشرکین اولا بار بار مطالبه د دلیل دا د مشرک نه دریم باب د شپږ درشم آیات نه شروع کړي او پای کې رد د شرک پیلی سلورم کې حکم د قتال او صورت ختم کی سورة الحج په اعتبار د مضمون سره سلور حصے دی اوله حصہ کی لس آیاتونه دی او پای کی اثبات د قیامت دی بیا دلائل عقلیه اثبات توحید بیا د یو لسم آیت نه دویم باب شروع کی او پای کی زجر دی مشرکین ولا بار بار مطالبه د دلیل دا د مشرکینو نه تر آیت نمبر 35 پورې بیا د شپږ دیر شم نه دریم باب شروع کی او پای کی رد د شرک فعلی اول کې تقوا ذکر کړه زکه چې بنیاد تقوا ده چرې انسان کې تقوا نه ناغا قیامت کې ناکام دی ان زلزلہ الساعه شیء عظیم یقینا جلد قیامت یو شیلوی ځکه بین النفقتین دا سلویخ کالا دا عذاب دا به ختم شوی بیا څنګه وای چې مرضعه او حامله وای جواب دې ته وای تمثيل مثال پیش کړي کچره دا وخت کې حاملا او مرضعه وي نو مرضعه یعنی په ورکون کې مور با د خپل بچینا غافل شوی او دارنګي هغه حامله خزا هغه به بچي غرزولیو دومره سخت حالت دی د قیامت یوم ترونها باور چې بوینه تا تزالو کل مرجات اما ارضات چې غافل بشي هر یو پیور کوونکی مور دا نه چې پیور کوي مطلب دا چې بچې په ګډه باندې دي نو هغه به غورځي وتر الناس سکارا و ما هم بسکارا وینه با د خلق لرا چغي به وینشا او نه به وینشا ولكن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله دی سخت مخلقه دی او غیر مخلقه نشان والا او غیر نشان والا لنبین لکم دی دا پارا چی خکارکم تاسو تا مطلب دا چی سلوی خورزو کی ماشوم باندې نخې وشي چې دای پوزه ده دای خله ده الاجل مسمى تر نیټه مقرره پوری ثم نخرجكم طفلا بیا براو باس مونږ تاسو لره ماشومان ثم لتبلو اشدکم یعنی ثم نربیکم بیا مونږه تربیت کو تاسو دې لپاره چې ورسیږي ځوانې تاسو ته ومنکم من یتوفا منکم من یرد ما ته انسان متشکل کړی شو ښکاره کړی شو د ده نه ګیر چاپیره یو کم سل مصیبتونه راتاو شوي وو یرد الی ارذل الامور لکای لا علم من بعد علم شیئا دې دا پارا چې پوه نشي پس د پوه نه پس شي باندې عمر فضل ضایع کړو وتر الارض حامدتا فاذا انزلنا عليها الماء تزت وربت اوس دوی مثال د اثبات قیامت وینه با د زمکه لراوچا کله چې راولې کوم باغی باندې وبا اے تزت نو خوشاله شي وربت او پړسیږي یو حدیث کې راځي اے تزار شو الرحمن لموت سعد ابن معاذ درحمان عرش سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د وجنا خوشاله شو مطلب دا چی کله د سعد بن معاذ روح ال تلاړو دار شو ال خوشاله شول اے تزت معنا خوشاله شي وربت او پرسی وامبتت من کل زوج بهیج زرغونګي دار قسمه جوړه تازه نه قبر څه ته وایي قبر یو د فقهاو اصطلاح ده یو د محدثینو اصطلاح ده د فقهاو په نس باندې قبر محفوظ بالارض ته وایي دا زمکه کې چې کومه کنده کې نستل شوی دا دې ته قبر وایي د فقهاو په نس باندې او محدثین وای کم ځای ته چې روح زی کاغه لیین وی او کاغه سجین وی هغه ته قبر وای او هغه له جسم ورکول شي هغه روح لا چې هغه ته نسما وای او اصل عذاب مغروح ته دی جسم ته نشتا بهرحال اثر یې په جسم باندې وي چې په ځمکه کې پروت دی پاتې دا چې د جسم له څنګه عذاب ورکول شي یا د جسم لا انعامونه د جنت څنګه ورکول شي مونږ ته دا غي پته نشته او نه مونږ په دې باندې مکلف یو د دیو جنا زموږ دا عقیده ده چې کافر اغل عذاب ورکول شي په قبر کې تعلق د په قبر کې د جسم او د روح دا من وجهن شتا علم الله ته ما او تا باغی مکلف نه یو او د قبر اطلاق دا په دواړو محلونو باندې کیږي محفوظ بالارض هغه تم قبر وی لکه فقها چی وی او کم زایل چی روزی هغه د دې اطلاق کیږي لکه محدثین چې ذکر کوي دیو جنا حدیث کې راځي چې بدنونه د شهداو تسرو فی الجنه هغه جنت کې سیر کوي نو بدن خو دلته په خاورو کې پروت دی بیا جنت کې سیر څنګه کوي دیو جن تعلق د روح او د بدن دواړو شته الله به باندې پوي دی او مثال داسې دی لکه اوسړې چې خوب کې ودشي د دیو جنا زمونږه استاد محترم شیخ قران مولانا مطیب سے بدی دا باندې د قبر په اصطلاح باندې ښه کلام کوي او رشیع القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقدو البصائر دا غیو کتاب دی هغه کې هغه خ تفصیل کړي چې قبر څه ته وایي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم